چې په هغه انداز باندې ویل شي او په هغه انداز باندې هغه ذکر شي نو فائدہ غسل مسانوي او اغا په دریو طریقو باندې ویل شو دویمه خبره چې موږ د قران کریم مجلس کې کی کینو او قران کریم حاصلو او د قران کریم علم حاصلو نو منګلا د دې احترام پکار دی او د دې آداب داغي موږ له خیال ساتل پکار دي پاغي ادبونو باندې او پاغي خوینو باندې او سو خویونه غیلا حاصلول پکار دي چې هغه خویونه مونږه خیال وساتو او دا هغه عادتونو خیال وساتو نو مونږ ته به قران کریم زده کول اسان شي فائدہ براته ملو شي او کدا غي آداب لحاظ نوي او مون قران کریم وایو نو فائدہ و ملاو نشي معلومات په حاصل شي معلومات ځان لسیزه او علم هغه ځان لسیزه علم نور دی الله رب العزت د مسلمان پزړه کې ورچي العلم نور يقذفه الله في قلب المؤمن علم یو رڼا ده الله د مؤمن په زړه کې وراچي معلومات ریسرچ تحقیقات هغه کافر ته هم حاصلېږي ځنې معلومات د دین اسلام باره کې هغه کافرانو ته زمونږ نه زیات وي کافرانو ته زیاتی دغه ته علم نه ویل کیږي نو د احترام اخلاق خوونه هغه بزان کې راوستل پکار دي اولنې ادب هغه د نیت سماول د نیت درستول د نیت چې مون قران کریم لرازو او قران کریم تکینو نو چې زمونږ نیت هغه داوی چې زه قران کریم واورم زدای کوم د دې لپاره چې ځان په سم کوم او ټول دنیا د سمولو اراده ولرم دا دواړه کار دی لکوم چې الله را ناراضه شي خدا دواړه کار دیلا چې الله تعالی رانا رضا شي د دین علاوه نور نیت چې صرف ترجمه زکم او توجیهات زکم شیخ را ته ویل شي شیخ القران را ته ویل شي پوسټر کې مینوم راشي او دا سه خلق را ته وی چې را واقع په قران پويږي دا ټول د غیر الله د پاره دي دا ځان ستړي کول دي دا ورته سو وخت پورې فائدہ درکې او کې دې شي چې د مرګ نرستو در سره سفر اونکی بس تر دنیا پورې وفات شي او د دنیا نیت تر دنیا پورې دی کل شیء هالک الا وجها هر یو عمل هغه برباد دی مگر کم عمل چې د الله تعالی د رضا د پاره وشو نو هغه به پاتې وي هغه برباديږي نو نیت سمول نیت ځان ته حاضرول هر وخت چې درس تکینی را روانيږي نو دې زړه له گزار ورکا چې دغه نیت پکشته او کنا کدا پکې نه نو بیا ځان مکړوا دغه نیت زړه ته حاضر کا چې زما دا نیت ته د دې د پاره زو قران کریم زده کوم او د دې د پاره دا مهنت او خواري کوم چې زه د الله دین او د الله کتاب ځان پم سم کم او ټول دنیا ته اورساو نو د دې نیت ځان ته حاضرول مخه تکول دا ضروری دي ورسره کلکول هم ضروری دي کنیت صحیح وي خو حاضر نیوي نو اسنه چې بد نیت په عملو کی او چې حاضر ده خو کلک نه ده نو کبارانی نبیا به درس چوټي وي ځکه کلک نه دی کنه او کنور تیز شو انو بیا به چې کم دنو د درس چټي وي او کیا معمولی غونته کې سرخوګو نو بیا به کمبل راخلی او کیا د تاسو چا وی چې ګوره پاغه طرف باندې مزه او داسې داسې خبرې کوي او خراب بشي نو بس بیا ورستو شوي نیت چې کلک نیوي مضبوط نیوي نو د الله تعالی مدد نیوي المعونات تأتی بحسب النیات مدد چې دی نو دا د نیتونو موافق راځي چې څومره نیت مضبوطو نو دومره و مدد زیات راځي او چې نیت ډواډولو او نیت کی کمزوری وا نبیا بدا تگرا نہیں مثال دا سوي یو سړی په خوش کې لار باندې تیریږي شیخ سید کابل ګرام رحمه الله تعالی و فرمایل چې لکه یو سړی په خوش لار روان دی او د دو نیت کمزور دی یریږي شهر مړه په دې لار پیریانی او دی باندې دیوانی دی باندې غلی په خدای یقین وکا نو بس دې په دغه لار زی مخامخ روان دی نو د ګټ نه ورته سپې جوړیږي وی هغه سپې ده کنه هغه را روان دي کنه غوګونه دي کنه او د ونه نه ورته بلا جوړیږي هغه د شیرار کنه ګډیرچ ته کې شي دا څه بلا رااله چې ورنږدې شي بیا وېس نه خدای یو سیز نه وو ته بو جوړیږي چې نیت مضبوطی نو کوم خامخ سپې مړوي دا ګټه ده راځه راځه دا ګټه ده دا اوس د نیت مضبوط ته چې نیت کله مضبوطی نو اراده جن کې پختا هو یقین جن کا خدا پر هو تلا تم خیز موجو سے و گبرایا نہیں کرتے چې نیت او اراده مضبوطه وي نو لکونه مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار هر څه چې راځي هر تکلیف چې راځي بیا تاسو دې ته مقصد ویل دي او دا الله د رضا د پاره دی لار مقرر کړی دا اوس په چې کوم او سو مصائب مشکلات او تکالیف راځي نو هغه برداشت کول هغه وتا ته آسانی نو نیت کې درې خبرې ضروری شوي یو نیت سمول دویم نیت ځان ته حاضرول او دریم نیت لکول دا درې خبرې ضروری دي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي دویم ادب د قران هغه د تسلسل د قران کریم د فائدې غستلو دویم خوې دا دی چې سړی ځان کې غراولي هغه دی قضایی او ناغا نکول ابن الحاج رحمه الله مدخل کې ذکر کړي چا چې یو ورځ سبق قضا کو نو د دې به دومره نقصانی لکه چې هفته قضا کو او چا چې هفته قضا یو کړه نو چا چې یو ورځ دوه ورځې قضایي وکړه نو د دې به دومره نقصان بیا مومي او دومره به د زړه ته فرق معلومیږي لکه میاش چې سبق قضا کی او چا چې درې ورځې غیر حاضری وکړه نو فلا خیر فيه د کېړو څه خیر نشته چې طالب ته ګوره د قران او درې ورځې غیر حاضرای ته ګوره نو دیمه خبره هغه دا ده چې سړی خپل کارونه هر سمخ کې ورستو کی چې سوي خو سبق کې قضایي اونکی ناغو نکی خیر العمل ما قل و دیم علیه غره دا دی چې بنده یو عمل کوي او همیشه یې کوي همیشه یو کی نو دا دی التسلسل دریم ادب چې کم دنو هغه دا دی د قران کریم د زده کولو دریم ادب هغه د استباق او تسارع یعنی په وخت راتل او تلوار کول د نیکه په کار کې وړاندېواله کول دا د مسلمان صفت ته نو چې سړی درس لا پټیم باندې راځي حدیث شریف ته نبی علیہ السلام فرمایي لا یزال العبد یتأخر حتا یؤخره الله تعالی باندک لګیای رو رو رستو کیږي انو تر دې پوري چې الله بیا پرستو کې حساب کی دا جنت کې هم رستو شي جنت کې هم بیا رستو شي نو کوشش د دې خبرې پکار دی چې سړی درس لا په وخت باندې راشي او مخ کې چې کمندونو حاضر شي سالورم ادب هغه دا دی الاعراض عن حب الدنيا د دنیا د مینې نه زړه پاکول قران چې دی نو دا د الله تعالی دا الله رب العزت د ملاویدو ذریعہ ده نو د زړه نه به د دنیا محبت کو ساتي لری کی زړه به د دنیا د مینې نه پاک کی هم خدا خواهی و هم دنیای دون هم خدا خواهی و هم دنیای دون ای خیال استو محال استو جنون ام الله غواړم دنیا غواړي دا دواړه کار نه کیږي دا لیوان توپ دی دنیا بدله خدای کوي ارته خزړه و د دنیا د محبت نه پاک کی پینځم ادب دا دی چې د هغه کارونو نه بزان وساتي چې کم کارونه د قران کریم پس د کولو کې رکاوټ وی او دیوال وی لکه بغض او کینا تکبر د دې سيزونو نه بازانو ساتي دا سه خلق لا چې تکبوري پکې او کینوي بغضي اغه زړه ته قران ناراضي نو د دې صفاتونو نه د غلط خویونو نه او د ګناهونو نه دا غې نه ځان بچکا چې کومو کې سړی مبتلا وي دا غې نه د توبه وباسي نو د دې نه ځان ساتل شپږم ادب داري چې د قران کریم درس کې متوجی کې ناسل سترګي وګونه او زړه همتن قران ته متوجی کېدل دا نه چې ناس یې مدتا سره او زړه مې په کندو کې دی او یو په باران کې دی د خځه دوه یارانو کنه نو خاون پر راغله و نو هغه یو توی ته بارو تخته نو بار باران ته ودرېدو او بل توی ته کندو کې پټ شه نا کندو کې پټ شو نو خاون دراغه خزه سره ناس ته خیر دې څنګه طبيعت برابر غب شپ تاسو کوي وی خود څنګه چلې نن دې دا طبيعت څخه خفه خفه غونډه کې ښکاری پیسو کما خوارا زړه مې په کندو کې دی یو په باران کې دی یو یاري په کندو کې او بل په باران کې وکنه وی زړه مې په کندو کې دی یو په باران کې دی نو کستا چې کمندونو زړه په کندو کې وی یو په باران کې وی نو بیا ورګه خبره سي ګرانی طالب جان خاورې به مولا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالونه نو بیا ولګه ګرانی چې دا جمعات کې ناشتي قران ته ناشتي او ته چې کمندنو پکې روپای شماري او یا نور چې کمندنو ځان له سوچونو او فکرونو کتلی وي بس مړه اترک کل شیء ثم تعال استادان د شیخ القران رحمه الله په حواله ذکر کوي چې هغه فرمایل چې او اهلن شملن په در کې د سبحان بس نو چرال قران لا نو چې دل ترال نو نور کارونه اوس پریدا اوس دا لږ وخت ګنټه نیمه دې ته متوجه شبس اوس دلته جیازونه مالو زاراولو زوا بیا اثر نه کوي اوس لګ متوجی شه پیسا شي سوي مدذله العالی چشم باندو لب باندو گوش باند چشم باندو لب باندو گوش باند تانیابی سر حق برمم بخند چشم بندو گوش لب بند لب بند سترګې چې کمدنو د ښکار کولو نه وساته چې ته قران ته ناشتي او جمعات کې په کې شمارې چې څو وي یا به ګراډونه شمارې یا چې کمدنو کله یو طرف ته ګوره کله بل طرف ته ګوره استاد له وسه متوجي شي او غوګونه بند کا چې معمولی غونته کې ټک کیږي ته چې څه چالو شو کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري چې څه چالو شو غوګونه لري هر طرف ته نیخ کړی دي هر طرف ته منی غاو بس د قران आवाज ته نیخ کا او لب بند جب بند کا خبره ملګری سره خوا کې مکوا خي خیر علي څنګه څه پیدا علي نقشه کې بیا لګ لپ سات رسو بیا سره بل خبره وکي لکه دا خو هڅه غب شپ ته او د طالبانو د غب شپ نوې طریقې وي چیټونه او د موبایل میسجونه لب بندام دی بکی جواب وبند کی دا نه چې په سبق کې چې کمندونو یو بل تسلیږي میسجونه لېږي راوځه کنه تر اوځي نه حال تنوم کار نه سره راوځي او په چټونو باندې یو بل سره غپ لګي دا خو تا جواب بند نه کړ کنه لب بند جواب بند کا او زړه دا هغه چې کمندونو بالکل حاضر جناب حاضر ناشتي هغه وته نه چې کمندونو فائدہ اخلي نو دا یو ضروری امر دی چې حمتن متوجه کېدل صحابه وایي چې موږ د نبی عليه السلام مجلس کې ناشتو نو کأن علی رؤوسنا الطيور گویا کی چې زمونږه په سرونو باندې و مرغای ناشته وي دا چې ومون متوجه ناشتو نو توجه چې کمندونو ضروری ده او بی توجهی په مجلس علمی کې کار د منافق دی فتوا ده فتوا نه ترغیبی خبره بے توجہی د قران په مجلس کې بے توجه کې راستل دا کار د منافق دی دا د منافق کار دی قالو ماذا قال انفا سوره محمد قالو ماذا قال هڅه وی هو هڅه وی تر اوسه پورې هدا په توجه نه په توجه باندې نه ناس توجه چې کم دنو دا ضروری ده او بی توجهی بل بل خبرکم بل قاعده وا په قران په مجلس کې بی توجهی بی توجه ناستا دا د قران کریم نا قدری دا صغرا دا د قران کریم سره نا قدری دا او نا قدر د قران هغه د علم نه محروم نه نتیجه راو باسو نا قدر د قران هغه د علم نه څه دی محروم نه ولل کافرین عذاب الیم ولل کافرین عذاب الیم را روان د سورته بقره کې کابل ګرام شیخ ابراهیم الله دغه ځای معنی کوي او د پاره د ناقدرو د ناقدر د قران او د مجلس د علم حرمان د د حرمان د علم دی عذاب علی موسی دی حرمان د علم چې د تبع علم ملاو نشي نو بی توجه نه سخن را برزبا تسبیح و در دلگا و خر لګیای دا چې کمنو لګیای نو ای چونی تسبیح کې دارت اثر دا قسم چې کمنو دا قسم سبحان الله هغه اثر لري نه هغه اثر نه لري شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل وای د طالب قبله څه ده طالب وی بر ګوري کته ګوري غړای ته ګوري یو بل ته ګوري دا طالب قبله نه ده د طالب قبله یا استاد دی او یا کتاب بس طالب بیا استاد ته ګوري او یا بس ته ګوري یو خبره دا طالب طالب ته کې زوامه دا عوام رونه بګینوي چې دا د تش طالبان یاري خو ګوره چې چا قران راغسته وي او یا نه راغسته خود کور نه را روان شوی د قران د پاره نو دا د قران طالب دی دې خبره پويږي کنه دا د قران طالب دی د مدرسې طالب ضروری نه ده چې دا زه اعظم زه د قران طالبان مونږ ټول یو خیره سره او چې کم فضایل د قران کریم د طالبانو دي نو د عوام ورونو هم دي خو د چا قرباني لګا او د چا ډیره نو چې څوک د لری نه راغلي دي نو دا غي ډیر ثواب او څوک چې د نږدې نه راغلي دي نو دا غي لګو ثواب چې سوره تکلیف زیاتی دومره اجر دی زیاتی چې سوره تکلیف کمیږي نو اجر سکیږي کمیږي خو لکه دی ټول له خیره سره څه شي طالبان نو دا چې کوم ادب وامه ادبونه نو دا زمونږ د ټولو لپاره دي منګ عوامرونه ته مستثنا یو اسنه طالبان به تاو کې دا صرف زمونږ دي دا زمونږ د عوامو لپاره هم دي نو دا خبره ضروری و چې توجه دا چې کمندونو ضروری ده یا دې بس سړی قران ته ګوري او یا دې استاد ته ګوري دا د طالب قبله ده دا آداب چې دي چې سړی خیال ساتي نو قران نه فائدہ واخلي ځنې آداب داسې دي چې د نسخې سره تعلق لري دا قران مجید دا پانی نه دي نسخه مصحف دې سره تعلق لري نو مطلب دا چې قران کریم بیا او د سره غسل علام دي چې قران کریم شروع کړي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل ورسره چې سړی کینی نو کچته یو لګ اثر ملاو شي په ځانو لګي نو ادب دې د مجلس ملګری لگاونډي له خوا کې ولګي بیا خلاص شو د خیره سره قران کریم چې ځان تکدی نو په اوچت ځای باندې وګدی بار ځای باندې اوچت ځای باندې وګدی دا چې د صادر په پولیس کې باندې د قران مجید کې دي نو چې دی او تم سوچو کې نو خوان به ولا ورنکی دا قران کریم په اوچت ځای باندې کې خودل سړی چې ودکیږي نو بالغ دبل څانه غواړي که خپل ځان لراوړي طالبان رونه بسترې ځان لراوړي کې د بل سره غواړي نو دا سر نه قران خوګ نه دی دا خو مونږ وایو چې قران مجید زمونږ د سر نه څه دی خوګ دی نو چې سړی چې کمندنو ځان له سر له بالغ ګوري نو ځان لري چې کمندنو ریلوم جوړ کی کنه دا خدا نه چې ګینینو سړی وار تر څه په بل باندې ډډه لګی چې بس بل براله سوکریلو نه سکی جوړی نو چې بس یو یو سړی ځان لریل سکی جوړ کی او بس ځان سره چې سړی راځي خپل ریل دی راړي بس دا خبره نو دې کې خو سبدي نشته لري دا خو د قران احترام دی چې سړی قران احترامي په ځړ کې الله وتا علم نصیب کی چې درون وته ګوري خرچه په لګو کی ځان له ریل جوړ کی نو خبره ده قران کریم دام دې ادب چې د چا د خبرو د وجه نه با لکه رنگ منګ راغې بل سرالل داغه د وجه نه قران کریم کې قطع نه راولې چې بس ختم شي کټنګ به کې نه راولې قران کریم دا الله خبرې دي دا دار چا نه درنی دي قران کریم به چا د وجنا کټکای نه قران کریم تبا متوجي هغه توا متوجي نورم ډیر زیات آداب دي ډیر دي خو بس اجمالا موږ دومره وکړل چې صرف اشاره ورته وکړه چې دام یو کار دی او نو بیا چې سړی کتابونه وګوري نو کې دي چې ډیر آداب هغه چې کم دنو بیا مومي اوس منګه آغا خبر ذکر کو یو سو ټکی منګ دا سی وایو اج پلاندو لاندو طالبانو د ډیر د کړی خدای ان شاء الله کې خیر دا لاند بولنو ورتل دای خوب دوګ دولور دی خرا نو الله ان غونته کې مختصر طریقې سره د آل عرفان د شیخ القرآن رحمه الله تعالی لنډه خلاصه و ذکر کو نچول ټول اصول مختصر طریقې سره بس که تاسو بیا په 15 منټه کې وای نو بدل درځي ان شاء الله او که په 10 منټه کې وای که په 10 کال کې وای نو به ان شاء الله چې سره تا ونه رسوي خو جدا شي چې دا لنډیز یو څو خبرې مونږ ته ذهن کې پرتی وي عوام ورونو د پاره دا لکه اوس پرس کا مونږ وایو چې د آیات کې توحید دی نو توحید څه ته وایي لکه دا ټکی خو یو څوز د کول غاړي کنه دی آیات کې رد د شرک ته نه دا شرک سړی دی خزه ده د څه شي دی د یاد کې رسالت دی دا رسالت څه بلال دی کې صداقت الكتاب دی دا څه شی دی دی کې زجر دی دا زجر خزه د کسړې دی دی کې تخویف دی دا څه دی دا تخویف څه شی دی دا یو څو ټکی دي چې دا مونږ زده کو په لاندې طریقې سره او د دې مونږ یو بل سره تړون زده کو تړون نو مونږ ته به د آیاتونو ربطونه هم ډیر آسان شي او د سوراتونو ربطونه براتون ډیر څه شي آسان شي ډیر خپل کار وو شي کوم اصول چې زمونږ شيوخ درسونو کې ذکر کړي نو هغه درې قسم دي یو هغه دي چې د ټول قران کریم سره تعلق لري ټول قران کریم سره هغه تعلق لري دویم هغه دي چې هغه د صورت د ذکر سره تعلق لري چا سره صورت سره چې صورت سره هغه کې هر صورت کې هغه ځکول پکاري درې ماغه دي چې د آیات آیات د ذکر سره تعلق لري سلورم هم دی خو آیات کې وراول ادا کوای نو دا سلورم هغه دی چې دی یو یو مفردات سره تعلق لري یو یو ټکی سره آیات نه د یو یو ټکی سره تعلق لري اول قسم هغه خبرې چې موږ ته ټول قران زکول آسان شي دې کې یو څو خبرې مونږ کوو اولنې خبره قران کومې مسلې کوي یعنی لنډه قران څه وایي دویمه خبره دا څنګه وای او دریمه خبره چاته وای چاته وي څلورمه خبره چې دا وی نو په دې به څه فائدہ مرتب شي سبا وشي څلورمه خبره سبا وشي دا سلور خبرې کې یاد شوي نو ان شاء الله الرحمن چې العرفان بس دا ټول یاد دي شیخ القران رحمه الله بالکل یاد به کړئ ادم نه ځم پرازو کې وایو ته خیر ان شاء الله اوس پته نه پوری وځو اولنې خبره قران کریم سوی قران کریم کومه مسلې کوي قران کریم رونو غټي اته مسلې کوي سو اتم اصلي غټ قران کریم کوي ورا مسلمانانو د خیر سره هر یو تن لدا خبر یادول پکار دي طالبان له ورزي دغه امتحان لراغلي دي لکه دا نور خلک چې کمونو چې مونږ عوام یاد کو اولنې خبره مقام معرفت د الله تعالی د الله پیجنګلو معرفت د الله دویمه خبره مساله د پیغمبرای رسالت مقام د پیغمبر پیغمبر کما هستی وی سل راغلی وی د د حق سوی درېمه خبره د دې مسلې د پاره الله کتاب را لېګل دی نو مقام د هغه پیغام صداقت د کتاب صداقت د کتاب سلورم خبره د قیامت د منلو مسله د قیامت د منلو مسله یعنی دا هر څه منل پکار دي خود قیامت او د آخرت در منلو پرانا کې پینځما دا څل پینځلور واړه مسلې چې دي نو د دې د پاره انتهایی کوشش کول پکار دي دومره کوشش دومره کوشش چې کدبل سر ګورګور کولی نو چې ټیپر وته وګوري او خپل سر دي زینو سعادت غنا د بل سر چې د تدې مقابله کې ګوپی ښکار شي او خپل سر دې کبه قربان شونه چې سعادت وګڼي دې ته ومنګه جهاد وایو جهاد دا جهاد او کوشش اسې نه کیږي د دې لپاره مال لګول پکار دي نو شپږم خبره انفاق ومه خبره یوازې خو یو الله خوان کوي دا چې ملګری په شریکه کوي نو کار اساني نو تنظیم نو اتمه خبره چې ملګری یو ځای شو نو لوخي چې نږدې کړان کوي نو د دې سادات پکار دي نو اتمه خبره آداب څو مسلې شوي اته د دې اتو واړو مسلو معمولی معمولی لګ لګ وضاحت چې صرف مونږه بیا دومره پیژنو کنه چې سوکراته وې دی آیات کې سوي مونږه توای توحید یا رسالت یا رد شرک چې بیا مونږ پیژنو توحید اولنې مسله هغه د توحید ګوره طالبانو رونو تمام مخکې مې اشارتن ویلو اوس ته بیا هم تفصیلا معذرت خوا چې لکه ملګری دا درس د عوامو دی عوام په کې ډیر دي بل وخت انتهایی مختصر دی نو تفصیل چې کوم استادان او شيوخ کوم ټول تفصیل کوي ناغه په دې کې مونږ کول نه شو او بیا به د عوام رونه چې کم دنو بے فائدې پاتې شي نو تاسو خو الحمدلله د شيوخ درسونه اوري او موریدلیم ډیر دي او ان شاء الله نور به مو اوري مونږ خو صرف چې کم دنو هغه نقل غونته کې کو نو کو خبره مختصری انو پاغي باندې وتا سو خپکیږي نه خو ان شاء الله دغه به شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی و فرمایل وی زمونږ استاد مینوی رحمه الله و فرمایل چې زه په خپل چې کمندونو درس کې وای دو استیعاب د استیعاب چې کمندونو وعده نه کومه خود ربط وعده کوم کنه چې دا وعده نه کوم چې سټول شرح لیکلی دي نو هغه ټول زوه ما پیدا وعده نه کوم خدا وعده وی کوم چې ان شاء الله مرتبه طریقې سره وایي چې لکه دومره وایي چې फायदा غسل به نسی آسانی نو دا دام یو کار دی زمونږ یو ملګری شهید شوی دی الله دې غریق رحمت کی موږ میا ډیره کې یو کال دلته هم درس شوی د سجور لاله ویزا کې حالته کې درس کو نو حالته کې طالبان تقریبا ډونه تشت عوام ورونو انو هغه حالته اف هم لګیدل زمونږ طالبان بالته مدرسه کې ځنې زمونږ رټ کې ماما کور رټ کې رټون کې بناستو مدرسې ته ډیر आवाज نه ته مدرسه هغه وخت کې براوه انو هغه هغه ملګری به ارټ کې ناس ته ما بوته وی ګرمیم ډیر زیاتې او تا ارټ کې مې هغه انتهایی قابلو بل ما ته ته قابل زه خدا سه عوامو طریقې سر درس کوم ته به خپه شي چې دا دې څنګه درس کوي هغه ما ته مفتی صاحب څنګه چپ شو چلو شو وی مونږ خو تر اوسه پورې د عوامو د درس چل نه راتوي زمونږ د واسطه خو عوامو سره ده کنه وی مونږ له خو تر اوسه پورې د عوامو د درس چل نه راته وی دغه درس کې کومه لویه فائدہ وکړه چې د عوامو د درس چل هم زده کو کارانو زه خیر دې کو نور څه چلني دا پښتو خو بل غزده کوي کنه چې دا خبره به عوامو ته پښتو کې څنګه کو تاسو خو د زجر نه زور نه نکړه خو دې در باندې کو نا ولنه خبره چې قران کریم کې بیانېږي قران کریم د صد پار راغله دي اوس ګره د آیاتونو د زنه راړو ما صد پار راغله دي اهم مقصد دی ټول تاسو ته یاد دي د خیره سره اولنې خبره توحید دی د توحید معنی څه ده د توحید معنی دا ده چې دا الله تعالی د ذات په شانته ذات نشتا د الله تعالی د صفت په شانته صفت د چا نشتا الله سره چې کوم مناسب تعظیم وي هغه بل چاله کول نشتا توحید ستوي د الله تعالی د ذات په شانت ذات نشته دویم د الله رب العزت د صفت په شانت صفت نشته د هیڅ چا د الله د صفت په شان صفت نشته او درېمه خبره ور سره دا ده چې کوم تعظیم او کوم عزت هغه د الله تعالی د پاره وی نو هغه بل چاله کول نشته نو یواله مطلب د توحید نو ما لګ معنا وګدو کړه مطلب د توحید اسلام دا شو چې الله په خپل ذات او په صفاتو کې یو دی الله رب العزت په خپل ذات او په صفاتو کې څه دی یو چې څوک د الله په شان ته بل غني یا د الله صفت بل لور کوي یا د الله چې کوم مناسب تعظیم نه هغه بل لکې نو دې ته شرک وي دې ته سوې شرک د شرک مطلب دی برخداری ایصدار کول لکه پلان کې د پلان کې شریکتی دی نو شرک منا ایصدار کول برخدار کول نو څوک د الله رب العزت د ذات په شان ذات غني لکه مجوس سوق د الله صفت بل چاله ور کوي وی الله رب العزت یو دی الله سره یو دی خود علم صفت بل چاله ور کی الله په غیب پویږي نو پیغمبر هم په غیب پویږي الله رب العزت اولاد ورکون کې دی نو فلان کې بابا او اولاد ورکي الله بیماری خکې نو فلان کې هم بیماری سکې خکې به اسبابو نو دا الله رب العزت یو صفت بغیر د ظاهری ذرائعنا او بغیر د ظاهری اسبابنا په بل چا کې منل دا شرک دی دا الله مناسب تعظیم بل چا لکول دا سره شرک دی نو قران کریم د توحید د وضاحت د پاره مسله قران بیانې توحید د الله تعالی یوالی په ذات او پس کې په صفت کې د الله رب العزت یوالی بیانې په ذات او پس کې په صفت کې خو شرک ور سره بیانې د توحید د وضاحت د پاره په دې پوه نشو ځکه توحید مقابله کې سره دي شرک توحید الله یواله او شرک د الله په شانتی نور منل نو دا شرک د توحید مقابله کې دی نو قران کریم چې د توحید وضاحت کوي نو ورسره د شرک رد هم کوي د دې لپاره چې د الله دا یواله د الله دا مقام دا په صحیح طریقې سره واضح شي صحیح طریقې سره څه شي واضح شي او خلق په دې باندې پوي شي مونږ کوو ان شاء الله نور د مونږ نه پس وایو